وازهد فيما في ايدي الناس يحبوك رواه ابن ماجه وحاکم سهل ابن سعید سعد سهل ابن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه وایي چې اتى النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ته راغی رجل یو کس فقال ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلنی ما ته وښیه علی عمل داسې یو عمل اذا انا عملته کله چې زه هغه وکوم احبني الله نو الله ما سره محبت وکوي واحبني الناس او خلک هم له ما سره محبت وکوي د الله هم خوښ شم د خلکو هم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ازهد فی الدنیا په دنیا کې زهد اختیار کړه یحبک الله الله به تا سره محبت شروع کړي وزهد فیما او په هغه څه کې زهد اختیار کړه فی اید الناس چې د خلکو په لاسونو کې دي یحبوک نو هغه خلک به تاسو سره محبت وکوي ورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جامع وصیتونه دي یو کس راغی وی چې داسې عمل ما ته وښیه چې هغه زه وکوم د الله هم خوښ شم د خلکو هم خوښ شم ورونو نن سبا په غرب کې په متمدنو ځایونو کې حتی په بعض اسلامي دولتونو کې د فن التعامل په نا په نوم باندې دورې ورکول کېږي کانفرنسونه یې سیمینارونه یې پنځه ورځې لس ورځې دولس ورځې موضوع چې شي فن تعامل مع الناس غاټ عنوان ورته لیکلی وي کیف یحبوک الناس خلک خلک به په کومه طریقه باندې تا خوښوي خلک په خلکو باندې په خلکو باندې ځان څنګه منې د انسانانو خپل اقتراحات دي داسې وکوه فلان آیات رووهه تر دې اندازې پورې احمقان فلانی عطر ووهه نو خلک به خوښېږي فلانی غونتې لباس وغونته خلک به خوښېږي چې ځې داسې ځه او چې کینې داسې کینه او چې ډوډۍ خورې داسې خورې نبی علیه السلام په دوه الفاظو باندې دوه الفاظو باندې نه لوی دورې ته ضرورت شته نه وسایلو ته ضرورت شته په دوه الفاظو باندې درته ښیي چې د خدای څنګه خوښېږي د خلکو څنګه خوښېږي او یقینا مجربه نقصه همدغه ده مجربه نقصه همدغه ده ځکه د دې زړونو محبت یې په زړونو کې د زړونه د الله په لاس کې دي الله چې کومه لاره درته ښودلې ته که لس طریقې نور ورته وښیې په هغې باندې نه کې کومه لار چې الله درته ښودلې په همغه طریقه د خلکو زړونو ته ورننوتلی شي نبی علیه السلام وایي چې په دنیا کې زهد اختیار کړه بس د الله خوښ شوې په دنیا کې زهد نه مراد څه دی د زړه دنیا سره مه لګوه کن فی دنیا که انک غریب او عابر السبیل په دنیا کې داسې اوسه لکه مسافر داسې اوسه لکه غریب ناشنا سړی ته اوس دې منطقې ته راغلی د دې منطقې نه یې په دې منطقه کې که ستا دومره وخت وتو کېدای شي ووځي نور هم درته لا لیکلی ته په دې منطقه کې آیا ته چې د کور ګورې ته چې د وطن ګورې ته چې د غر ګورې آیا زړه دې د غره ته ورځي چې څه ښکلی ځای دی چې دلته خو مې یو ځای جوړ کړی په زړه کې د چېرته دا خبره راځي نه راځي ولې ځکه علم الیقین ستا دا دی چې زه یو څه وخت وروسته یې دې ځای نه کوچ کوم د یو مقصد دپاره راغلی یم ځم نو که په ټوله دنیا کې انسان دغسې معامله د دنیا سره وکوي چې زه خو څو ورځو دپاره راغلی یم نو څو ورځو دپاره چې سړی چېرته راځي بس همدغسې یوه خیمه ورته کافي ده یو څو بوشکې او یو څو دا دا کوم نظام چې جوړ دی ژوند پرې تېرېږي بس دومره کافي دی که داسې چا وکول بس هغه سړی زاهد دی د الله رب العزت ورسره مینه محبت دی دا چې انسان نبی علیه السلام تا د دې نه من نه منې کوي چې دنیا نه ولا تنسا نصیبک من الدنیا دا د الله او د رسول تعلیمات دي چې د دنیا نصیب هم مه هېروه داسې هم مه کوه چې په دنیا کې ځان ته څه مه جوړوه څه مه خوره څه مه ګټه نه خو نصیبک من الدنیا څومره چې کولی شې دومره څومره چې ستا ضرورت دی دومره وکوه څومره چې ستا ضرورت دی دومره وکوه اوس یو انسان په خپل وطن کې اوسیږي د یو باعزته ژوند دپاره یو څو کوټې یوړه چار دیوالی یوه میمانخانه دا د انسان لپاره د یو عزت لپاره کافي شافي ده خو یو حب الدنیا وي رکون له دنیا وي اګوري چې په دا ټوله ولسوالۍ کې ښه کور د چا دی دا هم د هغې نه زیات جوړوي دا زهد نه دی په دنیا کې یوه کوټه په لس زره جوړیږي دا کوټه ته په یو لک په دوه لکه هم جوړولی شي سنگ مرمر پکې ولګوه قنادیل پکې ولګوه ښکلا ورته ورکړه ته په دې باندې مکلف نه څوک چې دا کار کوي هغه زاهد نه دی د هغې زړه دی د دنیا سره لګېدلی دی ته دلته څنګه ځای جوړوې صرف همدومره ځای دی جوړ کړی دی نور هیڅ لارې لارې دې ټولې خرابې دي ښکلا د سره نشته چمن د سره نشته ولې نشته وایي چې څو ورځې دلته زه ژوند کوم ځم نو په دنیا کې داسې اوسه دنیا کې زهد اختیار که بس د الله خوښیږي همدومره خوره دومره ګټه او دومره چورت وهه دومره پلان د ژوند د آینده دپاره جوړوه د شخصي ژوند دپاره څومره چې ستا ضرورت وي چې دا دې وکول د الله رب العزت خوښ شوې ته د الله رب العزت هغه کس خوښیږي د چا زړه چې د آخرت سره معلق وي د دنیا سره نه په دنیا کې به عزیز اوسیږي نبی علیه السلام یو وخت کې پیشګویي وکول چې وخت زمانې به داسې راشي د کفار به په تاسو باندې داسې راماتي لکه وږی لکه وږي خلک چې په یو کاسه باندې رامنډه کوي صحابه کرام ویل ولې چې زموږ تعداد به کم مسلمانان نه ستاسو تعداد به ستاسو تعداد به ډیر زیات وي خو غصه او سیل به درنه جوړ شوی د سیل هغه ځګ به درنه جوړ شوی وي وجه به څه وي چې تاسو باندې به یو مرض ولګي هغه مرض ته مرض د وهن وایي صحابه کرام ویل چې وهن څه ته وایي نبی علیه السلام ویلې حب الدنیا و کراهیت الموت دنیا سره به محبت وي آخرت ته به د تګ نه ناخوښه وي نبی الله رب العزت فرمایي په یو حدیث قدسي کې چې کم کس د ما ملاقات بد ګڼي زه هم بد ګڼم زما هم نه خوښېږي داسې کس چې ما ته راتګ نه غواړي نو همیشه د انسان زړه چې په آخرت پورې معلق وي ورونو دا د دنیا دا مزخرفې څومره ښکلاوي چې دي والله د انسان په نز د انسان په نز باندې د یوې ماشي د پر په اندازه باندې بیا قیمت نه لري د تاسو دغه چا نه پوښتنه وکوئ چا چې عزم کړی وي چې آخرت ته روان تاسو د استشهادیانو نه پوښتنه وکوئ تاسو دغه مجاهدینو نه پوښتنه وکړئ کوم مجاهدینو چې ملا تړلې چې دا مې ژوند دی د دې نه وروسته بل ژوند طرف ته زه نه ګورم ښکلی ګاډی ورته راشي چورتي هم نه وي ښکلي خوراکونه مخې ته راشي پروا هم نه ساتي هېڅ دې طرف ته سره توجه هم نه وي وجه یې څه ده چې د هغه یقین دی چې سبا یا بله زه شهید کېږم د دې لارې نه سړی ځم نو چا چې دغسې ژوند اختیار کړو بیا ذلیله کېږي هم نه نو الله ورسره محبت کوي بل دویمه طریقه چې نبی علیه السلام ښودلې ده د صحابي ته ده غوښتل چې خلکو باندې زه ګران شم نو دا اوږدې اوږدې طریقې چې ته داسې لباس اغونده داسې خبرې کوه دا فن اختیار که خلکو سره دا جار قربان او دا طریقې نه بس نبی علیه السلام یو وخت شی ښودلی دی چې زهد اختیار کړه زهد څه ته وایي زهد استغنا ته وایي غني کېدل بې پروا کېدل ته بې پروا شه د هغه څه نه چې د خلکو په لاس کې د دې نه بې پروا شه بس خلک دې خوښوي او دا د ژوند تجربې تجربه شوي شیان دي هغه سړی چې طامع یي طمع لري چې هر څومره نیک سړی وي د خلکو په سترګو نه غورځېږي د خلکو د نظرونو نه غورځېږي دا چې د انسان په هر شي پسې لګېږي قلم د ویني تراکه دا قلم څه ښکلی قلم لري تراکه دا موټر څه ښکلی موټر لري ماشاءالله تراکه دا ټوپک څه ښکلی ټوپک لري ته راکه ماته دا ګاډی راکه څه ښکلی ګاډی لرې نو داسې کس ته راکه والا نن مې کار دی د موټر دی راکه ته راکه نن موټرسایکل په کار لږ مې کار دی د دې خلکو نه غوښتنه کول بله ورځ چې سړی څنګه راشي مخې ته او منډه زر زر زر ځان ترې لرې کوه چې اوس بل شی غواړي دا هر چا بد راځي دا سړی چې بیا د ځان سره د ځان سره وایي چې زه تاسو سره کېږم خدمت نه وایي چې د دې طلبات اوس څوک پوره کوي دا خو به روزه نه موټر غواړي روزه نه موټر سکیل غواړي روزه شی به موږ سره نه شي بیا لاس نه راکړي دا هر سړی بد ترځ کېدای شي دا د صلاحیتونه ډک سړی وي کېدای شي ډېر ښکلی دا کار وروڼو موږ په د دې په خاطر باندې درته وایم چې یو عملي تجربه دی دی ما داسې دوه کسان لیدلي دي دوه استادان چې یو استاد مستغني دا د ژوند قصه مې ده اوس هم ژوندي دي یو مستغني یا الله ورکړی دی یا زړه مستغني دی او یو بیچاره یا فقیر دی غریب دی او یا طامع انسان دی دواړه مجاهدینو ته دورې ورکوي په مراکزو باندې ګرځي دې ته دوره ورکه دې ته دوره ورکه عسکري دوره شرعي دوره فلان و فلان د د یوه نوم چې زیات شي خلک ترې نه لرې کېږي چې بلا بیا راغله منډې خلک ترې نه وهي په دې بل پسې ګرځي وخت نشي ترې اخیستلی پیدا کولی نه شي ولې چې دا یو چې کله دورې ته وغواړي دورې ته چې غواړي موټر به وایي ما پسې خامخا راځي موټر چې بیا راشي د درس نه وروسته هو خامخا ما فلاني ځای ته رسوي چې راشي ټوله ورځ د مرکز موټر هلته ګرځوه دلته ګرځوه هغه وایي یاره نم د پکار داسې دورم نه د پکار بیا سکاریت ته دې موږ تاسو اوسېږو په دې بل پسې ګرځي ولې ورپسې ګرځي ځکه چې د هغه ملګري د بل کس د بل استاد قصه چې زه درته کوم دا په د خپل عمر کې د چا په موټر کې نه ځي ځان یې داسې مستغني نیولی دی په ګنټو ګنټو په پښو ځي خو د چا موټر چې تر څو پورې خپل شی نه ورسره د بل چا شی نه استعمالوي نور سړی وایي چې دا خو بوج نه دی دا خو چې کله راشي موږ ته نور په موږ باندې اسانتیاوې راولي نو خلکو سره د خلکو سره زهد اختیارول د چا په لاسونو کې چې څه دي هېڅ هغې طرف ته التفات نه کول بل چې څه کول دا په چا باندې نه سپارسل په چا باندې نه احسان بارول چې اوس دا خبره کول شو وروره ګله موږ ټول ما وطن درته پرېښود او ما خپل مور او پلار درته پرېښود ګوره ما پنتون پرېښی دی او ته د الله په خاطر من هر کار کوي خلکو ته د خپل شی ور یادول چې ما دا دا کړي دي یا ما لس کاله جهاد وکوله دا اوس ما ته د هغه په سترګه باندې نه ګوري پرون راغلی نن په ما باندې را د پاسه کو نو ورونو د خلکو حتی کلمه نه ده د کلمه د جزاک الله د دې تب هم سړی پیدا نه کوي ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا موږ د تاسو نه حتی جزاء و شکورا هم نه درنه غواړو چې داسې در راته چې مشکور یم ډېر درنه جزاک الله ډېر ښکلی کار دی وکړو بعضې خلک په دې تم تمه لري چې دا ورته ونه وایې نو یو کار چې وکوي ګوره ورته نور خو لا پرېږده هغه جزاک الله خیرا ولا که چاته وایې وروره ته د الله په خاطر یې کوه که چا درته جزاک الله خیر وویلی نور علی نور الله د جزاک الله خیر ده ته ورکي که چا درته ونه ویلی خپل کار کوه لس کاله د جهاد وکولو بیا هم څوک درته قایل نشول په یو قیمت باندې تا د الله په خاطر باندې کړي دي ما د چانه شکور غواړه ما د چانه جزاک الله خیر غواړه ما د چانه عوض دنیاوي غواړه ما د چانه معنوي عوض غواړه ما د چانه مه د چا نه مادي عوض غواړه هر څه چې کوې د الله لپاره یې کوه ورونو د خلکو په زړونو کې به ځای ونیسې د خلکو سردار د سر سردار به بیا درنه جوړي نو دا د نبی علیه السلام یو وصیت او نصیحت دی که څوک غواړي په چا باندې ځان ګران کړي په ژبه او په چالاکۍ باندې څوک ځان نشي کولی یو سړی ډېر تیز تیز غږیږي زر زر غږیږي یا دا مشوره او دا په دې باندې څوک د چا نه ګران چې ګرانیږي په زهد باندې دی په دنیا کې هم زهد په د خلکو په لاسونو کې هم بل باب ورونو چې ډیر مهم باب دی ډیر مهم بیا درته وایم چې د حد نه زیات مهم باب دی د مجاهدینو لپاره حفظ اللسان ورونو ژبه داسې یو شی ده پښتو کې وایي وایي ژبه هم کلا ده هم بلا ده حدیث شریف کې راځي کله چې وایي سړی سهار کړي د بدن د ټول اعضا د یوې وړې ژبې ته د عذر زارۍ د منت زارۍ په شکل کې وایي عذر زارۍ ورته کوي چې ژبې د الله نه ویرېږه د خدای نه ویرېږه که ته سمه شې موږ ټول جسم به سم وو نن به ورځ سمه تېرېږي او که نه یې خبرې ته کوې خورې ته وهل موږ خورو همداسې ده او که نه همدغه وهل چې سړی خو سړه په سړو پې رانیولی شا درد کوي لاس درد کوي خوله ماته غاښ مات ولې صرف دغه وړې ژبې وجې ده که چیرته په سیم کې شیطانی کوي هم استاد ورته سزا ورکوي امیر ورته سزا ورکوي په بازار کې خلک وهي ولې صرف د دې وړې ژبې د لاسه چې دغه خوري چاته کنځا کوه چاته بد وایه بس در باندې راباندې کوي نو په حدیث شریف کې راځي چې ټول بدن دی ژبې ته زاری کوي چې ته سمه شه چې د ورځ هم سمه تېره شي د خدای نه ویرېږه نبی علیه السلام معاذ ته معاذ رضی الله تعالی عنه راغی چې یا رسول الله سلم ما ته وصیت وکړه نصیحت نبی علیه السلام ورته وفرمیل احفظ علیک لسانک د خپله ژبه دې وساته نو معاذ رضی الله تعالی عنه وویل چې یا رسول الله آیا موږ په ژبه باندې هم نیول کیږو نبی علیه السلام ورته وفرمیل ثقلت کا امک یا معاذ مور دې په تا بوره شي یا معاذه د جهنم ور خو ډکیږي دی د ژبې په وجه باندې نو ژبه ورونو داسې یو آفتونه لري دغه آفتونه بعضې آفتونه دلته ذکر شوي دي